همدغه راز په یو بل سوال کې دی وایي چې د مفسد او ملحد ترمنځ فرق څه او د دوی سره جهاد کول څومره ثواب لري حضرات ملحد او مفسد دا په یو معنا هم راغلي اما فرق هم لري ملحد و هغه دهري کافر منافق ته وایي و هغه خرچو پرچي ته چې په زړه کې کافر په خوله دعوه د اسلام کې او تیری په حرم شریف کې کوي او تجاوز ناروا په حرم شریف کې کوي و دغه ته ملحد ویل کېږي اما مفسد عام دی هر هغه آتی بالفساد کم سړی چې فساد کوي تخریب د مسلمانانو کوي نو کسان په زړه کې مسلمان په خلم کلمه د اسلام وایي اما مرګ روا دی اصحاب الکبائر او دغسې ساعات بالفساد چې دوی فسادونه کوي نو علامه ابن العابدین رحمت الله علیه فرمایي یعنی رد المحتار امراوړي فدریم باب فصل په تعذیر کې او بزازیه هم دغه مسئله راوړي نور فتوا هم دا مسئله راوړي خو دا دوه کتابو تفصیل ورکي لکه رد المحتار او بزازیه چې د کافر حکومت سره د دهر حکومت سره هغه مرسته کول د هغه سره دی په سب کې ولاړو او د هغه سره په جهاد کې مسلمانان یې قتلول بیا چې هغه دهري حکومت خراب شو او دغه کسان چې د هغه همکاران وه دا مختفي سوه او دا پټ سوه لا هنوز وایي قتل یې کړي او په قتل کې اجر دی او ثواب دی یعنې سړی په غازي بله کېږي اوس که څوک اعتراض کتاب دغه راوړي که څوک اعتراض وکړي چې اوس خو هغه فعالیت پرې ایښی دی هغه د پخوا کارونه نه کوي هغه قتل د مسلمانان چې مسلمانان به په لښکر کول او د شپې به وژل او کندې به ورته ایستو وي او دوی به په ژوند په کښې کې اچول یا به ضربه کړی به تیارو راغورځول هغه کارونه خو اوس دغه کافران نه کوي نو خو اوس عادي مختفي دي پټ دي هغه فعالیت یې پرې ایښی دي نو دغه کتاب وای وای دغه د دې ترک الفعالیت دا فعالیت چې دی پرې شو دا د مجبوریت په خاطر خو د دې وس کار نه کوي حکومت یې ړنګ سو حکومت یې خراب سو هغه سربراهان یې مردار سوه قتل سوه یا فرار سوه ورک سوه ولو عادو ولو ردو لعادو لما نهو عنه دا آیات مقدس الله پاک په شان کې د کافرانو وای وای دغه کافران که هر څو په جهنم کې وسوځي وسوځي وسوځي اما فرضاً که بېرته دنیا ته واپس کړی شي دا کافران د دنیا نه نوره چې تاسو وینئ مسکاو دی چین دی جاپان دی لندن دی امریکا د نور کافران ګاو پرست اندو دا چې هر څو کلونه په جهنم کې کباب شي وسوځي الله پاک که فرضاً دی بېرته را واپس کړي و دنیا ته بیا هم دغه دنیا د یو څو شپو دپاره جوړه شوه دوی ته لعادو لما نهو عنه ګورې آیات مقدس ته ولو ردو لعادو لما نهو عنه دغه کافران که د عین جحیم څه د عین دوزخ او جهنم څه د هغه سره اور بل اور د دوزخ که دې را ویستلی سي بېرته و دنیا ته پر دې دنیا موقته جوړه کړی سي لعادو لما نهو عنه بېرته دې عود کړي و هغه هغه کفریاتو ته و هغه کارو ته چې دوی د هغه څه منع سوي وه ولې بیا شیطان ورته وایي واده یو پلاوه تېره سوه چې آخرت مابین ته راغی دوزخ راغی تاسې په دوزخ کې واچول د آینده دپاره نو بیا ګورئ آخرت نه راځي بیرته شیطان د دوی په دا زړو ننوځي بیا دغه شیطان کافر دغه بیرته کافران کوي همدغه آیات مقدس دلیل وایي پر دغه مفسدانو او پر دغه دهریانو چې د کافر ظالم حکومت مرسته یې کول او د هغه سره مسلمانان قتلول نن که څوم دوی مختفي وي د کوره راباسي قتلوي هسې مړه یې کوي